پنځه ویشت احکام د آیات نه راویستلي بلکې پنځه ویشت نه هم زیات بلکې درې دېرش احکام په دې آیات کې دي یا ایها الذین آمنو ایمان والو یا ایها الذین آمنو خطاب ذکر شوی مخکې بار بار ویلی شوی دی دا خطاب قرآن کریم کې یو کم نوی کرته راغلی د آیات په ابتدا کې دا راغې د دې لپاره اشاره ده چې معاملات شرعیه کول خپل معاملات خپل تجارت د شریعت مطابق کول دا د ایمان تقاضا ده امام محمد رحمت الله علیه ته چا ویل په زهد باندې کتاب ولیکا په تقوا په فرزګاری باندې یو کتاب ولیکا نو هغه ته مالک لري کتاب البیوع یعنی خپل معاملات او خپل تجارت د شریعت مطابق کول دا غلی او تقوا او فرزګاری ده دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رښتونی تاجر او سوداګر د قیامت په ورځ باندې بیا الله تعالی د پیغمبرانو سره راجم کی او د صدیقینو رښتونو خلکو سره بیا الله تعالی راجم کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدینن کله چې معامله کوئ تاسو بدینن په قرض سره الی اجل مسمى تر د نیټې مقررې پورې پکتبو ولیکئ هغې لره وليکتب بینکم کاتب بالعدل او لیکل دی وکي په میان تاسو کې کاتب یو لیکون کې ویل عدل په انصاف ورستو وهم د دې وضاحت راشي او دې ځکه به وایو د ایتونو کې الله تعالی مسله کتابت او مسله د شهادت ذکر کړی ده کله چې معاملات کوي نو دا لیکي او کله چې معاملات کوئ نو په هغې باندې ګواهان پیش کوئ نو دا حکم وجوبي دی او که نه دا استحبابي حکم دی بعض علما کرامو لیکلي دي چې دا امر دا وجوب د پاره دی په دې ځایونو کې نو دا لیکل او ګواهان پیش کول دا واجب دي بعض هم پسرین لیکلی چې دا حکم د پاره د استحباب دی دوانو فمین کی تطبیق داره کم ځای کې اعتماد په یو بل باندې موجود نه غالب ګمان دی چې دغه سي معاملات نو جګړه پیدا شي فساد به پیدا شي نو د دفع د فساد د پاره بیا د لیکل او اشهاد دا فرض یو دا واجب دی او که کم ځای کې کم معامله کې کم تجارت کې یو بل بن اعتمادي غالب ګمان دی چې جګړه او فساد نه پیدا کیږي اختلاف نه پیدا کیږي نو بیا بهتره خبره دا ده چې دا صیغې د پاره د استحباب د پاره دي نو دې کې الله تعالی اوله خبره بیانوي کله چې معاملات کوي اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي تاسو په قرض سره الی اجل مسما تر د نیټې مقررې پورې پکتبوه ولیکئ هغې لره معامله کوي د قرض معامله کوي نو ویې لیکئ اذا تداینتم بدینین چې کله معامله کوي د قرضو الی اجل مسمى تر د نیټې مقررې پورې مفسرینو لیکلي دي د دې آیات نه یو معنا یو مسله معلومیږي وروستو مسایل وایو خو الی اجل مسمى تر د نیټې مقررې پورې نیټه به متعین کړي مسمى را په ذکر شوی نو په کم اخیستلو خرڅولو کې چې نیټه مقرر نه نامعلومه نیټه نو هغه بیع فاسد دغه صحیح نه ده بلکې دومره فقهای کرام لیکلي دي که چا اخیستل خرڅول او که د قرض معامله یې وکړله او داسې ویل چې زما او ستا نیټه د لوونو وخت شو او یا د غوبلو ټیم شو یا حاجیان د حج نه راشي داسې نیټه چې ږدي دا هم مجهوله ده او دا هم مفضي ده نزاع او فساد او اختلاف ته ولی کله چې د لونو وخت راشي نو د چا چې په چا باندې قرضه یې هغه به وایي چې ما د پلانې علاقې د لونو ټیم ویلی دی نو لونه خو دلته کې را رسېدلي پنجاب کې لونه دي اوس اول به ورته وایي چې نه ما خو د غرایزو علاقو ویل دی نو فساد راځي اختلاف راځي نزاع راځي نو دا صحیح نه دي یا وایي چې غوبلې کله شروع شولې او ترېشرې شروع شولې نو هغه وخت زما وستا نیټه شو نو ترېشرې یو د خاریو علاقو دی کم ځای کې چې ګرمي زیاته وي او بل د غرایزو علاقو دی نو دې دواړو کې فرق دی نه لیکل به داسې کوي علاج مسمه تر د نیټې مقررې پورې دا به ورته وایي چې زما وستا نیټه د قرض د وړوکي اختر د شوال میاشتې پنځمه نیټه ده داسې ولیکي الی اجل مسمه زما او ستا نیټه د لوی اختر د یوم النهر شوله په داسې اندازه باندې به لیکلو کي نو بیا له دا بیع صحیح کیږي نن سبا عمومي معاملات چې د قرضو کیږي نو په هغې کې بیع فاسده ده عمومي حالت داسې دي بس سړی راځي دکان نه به قرضې وړي او یې ویې لیکه رجسټر رجسټر یې چې پر په لیکلو باندې خلک ستړی شو د دکاندارانو خطونه پکې ښایسته شوله خو لیکنه بیا دغه دکان په خوا باندې خلک نه وردي او کله کله داسې وشي چې انسان خمالداري پیسې او سره شته دی خو لیکنه قرضې نه ادا کوي بعضې خلک بس د دې عادتي الان کې د الله تعالی پیغمبر وایي مطل الغنی ظلم ټال مټول کول د مالدار انسان په قرض د په ادایګۍ د قرض کې دا ظلم دی دا زیاتې دی نو دا صحیح نه دی نو بس چې کله ورکړلې او بیا یو سړی داسې یا غوپات شي نو بیا به ورکي یا به نه ورکي مجبوره کیږي وته دی ته زمونږ یو مرګره دی ډیر نیک انسان دی مؤمن مسلمان نو هغه وای زما په کلی کې پاکستان کې دکانو ډېر قرضې په خلکو باندې کم یو سړی و چې مړ شو ما ور رجسټر راغیسته او د هغې هغه نوم به مې تکټ وران به مې کتي چې اوس یې هسې هم نه راکوي نو چې نه یې راکوي ښه دار چې کټ یې کم ما پې کم وته نیټه به لیکې بیا که هغه نیټې له مقرر هغه نیټه مقررې ته پیسې پیدا نه شولې قرض پیدا نه شو بیا سره بل نه ټکی ده خیر ده دو میاشتې سره کیده درې میاشتې سره کیده دله به مې روپۍ راکې بیا هغه نیټې ته روپۍ پیدا نه شولې نو بیا راشه دکاندار ته وایه زما سره نور احسان وکړه دوه میاشتې راته نور انتظار وکړه بیا به نیټه ته ده شرعي طریقه ده او د الله تبارک تعالی پیغمبر ویلی دي کله چې د قرض نیټه پوره شي او بیا هم دکاندار د قرضداري سره ښه وکړي نو الله تبارک تعالی د دغه دکاندار دپاره دا څومره قرضه چې ده هره ورځ د دغه روپو په مقدار باندې د ده په عملنامه کې د صدقې ثواب لیکي دا داسې نه لکه چې دا ورته صدقه کړي نو دې ده کې الله تعالی اوله خبره دا کړې ده چې کله معامله د قرض کوي نو هغه به هغه به خامخا لیکي تر د نیټې مقررې پورې فکتبوه ولیکئ هغې لره څلور مسایل په دې ده کې معلوم شوله اول جواز د بیع په قرض سره اذا تداینتم بدین جواز د بیع په قرض سره د جایز دی دویمه مسله اجل به معلومی الی اجل مسمى درېمه مسله فساد د اجل مجهول د الی اجل مسمى نه معلومیږي چې کله نیټه مجهوله وه نو بیا بیع فاسده ده په بیع کې نقصان دی څلورمه مسله ایجاب د لیکلو پکتبو ولیکئ هغې لره نو لیکل بنابر اختلاف یا اقوال یا واجب دی او یا مستحب دی که مفضی کېدل که مفضی کېدل نزاع ته او اختلاف ته او فساد ته نو بیا لیکل لازمي دي او که نه مفضی کېدل نزاع او فساد او اختلاف ته نو بیا لیکل مستحب دي خو لیکن نن سبا عام معاشره کې کومګ ګورو نو اختلافات د قرض راوجنه ډیر زیات دي نو په دې وخت کې د قرض معامله لیکل دا لازم دي ضروری دي اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوئ په قرض سره الی اجل مسمى تر د نیټې مقررې پورې فکتبو ولیکئ هغې لره ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او لیکل دې وکړي په میان ستاسو کې کاتب یو لیکونکی بالعدل په انصاف په انصاف سره دې لیکل وکړي بې انصافي دې نه کوي بلکې انصاف دې وکړي ولا یابا کاتبون او انکار دینه کوي لیکون کې ای یكتب کما علمه الله د لیکلونه کما علمه الله لکه سرنګ چې خودنه کړی د ته الله تعالی کما علمه الله کاپ د پاره د یا د پاره تعلیل کما علمه الله انکار دی لیکون کې ځکه نه کوي چې الله تعالی د ته خودنه کړی دا الله تعالی او ته علم ورکړی د کتابت نور دی وجنه انکار نه کوي ولا ابا کاتبون او انکار دی نه کوي لیکون کې ای یکتب د لیکلو نه کما علمه الله د دی وجنه چې الله تعالی د ته تعلیم ورکړی د لیکلو نه پل یکتب لیکل دیو کې یو قول لهم پسرینو داره چې کاپ د فاره تعلیل انکار دی نه کوي ځکه الله تعالی د علم ورکړی دغه دې دې کې پنځه مسائل نور معلوم شول دې دې پوري اوله مسله دا معلومه شوله چې په اهل کتابت باندې لیکل دا فرض دي بیا د دې دوه صورتونه علماو ذکر کړي دي اول صورت په دې کې دا دی چې کله نور کاتبان په علاقه کې موجود وي په غزه کې موجود وي نو په د باندې لیکل دا فرض کفایه دي او که بل کاتب موجود نه دی د دوو مسلمانانو معامله ده او بل شته دی نه نو په ده باندې لیکل دا فرض دي فرض عین دي بیا مؤمن مسلمان سره احسان کول په دغه وخت کې نو اولنۍ مسله دا شوله چې په اهل کتابت باندې لیکل کول فرض دي بیا د هغې دوه صورتونه یا فرض عین یا فرض کفایه دویم مسله دا معلومه شوله چې د لیکلو په وخت کې د دواړو طرفینو حاضرېدل دا شرط دی ول یکتب بینکم لفظ د بین دلالت کوي په حاضرېدلو د دواړو باندې د چا چې قرضه ده او په چا باندې چې ده هغه دواړه به حاضر وي بینکم نه دا معلومی دریم عدالت شرط دی چې څوک لیکل کوي نو هغه په عدل او په انصاف سره لیکل کوي ول یکتب بینکم کاتبا بالعدل په انصاف سره به لیکل کوي د عدل نه مراد په دې کې څه دی مفسرینو لیکلي دي یو دا چې کمې زیاتې به نه کوي په لیکلو کې کمې زیاتې به نه کوي دویم دا محتمل او مجمل الفاظ به نه لیکي محتمل او مجمل الفاظ به نه لیکي د پلانی په پلانی باندې قرضه ده تقریبا درې زره اوس دا تقریبا پکې څه شی دی بیا به هغه تقریبا زیاتې دي اول به تقریبا کمې دي نو دا به نه وای یا درې زره دي سره پاسه نو څه د پاسه څه دي یو روپۍ د پاسه سره درې د پاسه دي سل د پاسه دي هغه ولي که کم د یو سړی د دې بل نه اوړه واغیستل دوه تروړې اوړه دي او یو کیلو چینی دي نیم کیلو چای دی او نور سره څه سامان دی نور سره څه سامان دی نو محتمل او مجمل الفاظ بنلی کی ول یکتب بینکم کاتب بالعدل او دریم علما کرام لیکلی دی عدل نه مراد جانبینو ته په زړه سره یا په قلم سره میلان نه کوي یو طرف ته کې میلان نه کوي دا د عدل درې مطلبونه شول نو درېمه مسله دا شوله عدالت شرط دی په لیکلو کې څلورم ده انکار انکار کول له کتابت نه دا لوی ګناه ده د ضرورت په وخت کې الله تعالی ویل کنه ولا یابا کاتب ان یكتب کما علمه الله انکار دینه کې لیکون کې د لیکلو نه ځکه چې الله تعالی د تخودنه کړی ده او پنځو مسله دا معلومه شوه چې کتابت د علم ده لکه څرنګه چې عام نور علوم دی هغه ته علم ویل کیږي نو دا وسې لیکل دا هم علم دی کما علمه الله الله تعالی د تر دغه تعلیم ورکړل د دغه علم الله تعالی د تور کړل دی ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولیکل یو کی پمین تاسو کی ولیکن کی بالعدل په انصاف ولا ابا کاتب انکار دین کی لیکن کی یکتبه د لیکلو نه کما علمه الله لکه سرنګ چې لیکل لکه څرنګه چې خودنه کړې ده الله تعالی دته یا ځکه چې خودنه کړې ده الله تعالی دته فلیکتب نو لیکل لیو کې والیوم للذی علی الحق ولیتق الله رب ولا یبخس منه شیئا والیوم للذی او املا دی وکي الذی ها کس علی الحق چې باغ باندې قرض دی ولیتق الله او یره دې کوي د الله تعالی نه رب هو چې دا رب دی ولا یبخس منه شیئا او کمې دې نه کوي دغه نه هیڅ د هیڅ وليملل الذي عليه الحق دې دې کې اوس الله تعالی ذکر کوي بل مسله دا تفصیل دی لپاره د طریقې د کتابت تفصیل لپاره د طریقې د کتابت لیکل وسنګ کوي وليملل املا دې کوي املا یعنی خر بیان بکې هغه بیان به څوک کوي علیه الحق چې په چا باندې قرضه ده چې په چا باندې دین دی حق نه مراد په دې کې دین دی والیوم للذي او بیان دی کیا کس الذي هغه علیه الحق چې په هغه باندې قرض دی چې په چا باندې قرضی نو بیان باغه کوي لیکون کې ته وای چې لیکا زما پلانې نوم دی مثلا جابر مې نوم دی د پلار نوم مې پلانې دی د پلانی زیم ما په پلانی تاریخ باندې د پلانی دکاندار نه د لسو زر روپو سودا کړې ده چې تفصیل یې دا دی لیست یې دا دی بیل یې دا دی دا ما ته ولیک ولیم للذي او املا دیو کی بیان دیو کی الله جا کس علی الحق چې باغی باندې قرضه ده ولیتق الله او یره دیو کی د الله تعالی نه رب هو چې رب دی ولیتق الله ربه په دې کې ډیر زیات تاکید دی کله چې ته اقرار کې نو د الله تعالی نه په دې کې وایریږه او مراد د دې نه داري د قرض نه انکار هم مکوه دغه سي مفسرین لیکلی ول یتق الله ربه مقدار د قرض جنس د قرض او صفت دا ټول و بیانې مقدار څومره دی نو هغه به ولیکي جنس څه شی دی اوړه دې ترې اخیستي دي ټماټر دې اخیستي دي پیاز دې اخیستي دي نغدې روپۍ دې اخیستي دي بیا کالدارې دي افغانۍ دي ډالر دي ریالونه دي دا به ټول لیکي او بیا کوم شی چې راغیستی دی صفت به سره هم ولیکي بیکاره دی او کنه اول نمبر شی دی که دویم نمبر دی سپر وړه دي او کنه قزاقي اوړه دي او که نور قسم د اوړه دي ګوړه ده که چینی دي بیا په ګوړه کې اول نمبر ګوړه ده او که دویم نمبر ګوړه ده دا ټول بلی کې ولی اتق الله یره دیو کې د الله تعالی نه رب به چې رب دی نو معنا دا شوله انکار بنه کړي قرض نه یو خبره دویم د قرض مقدار به بیان کی دو خبرې دریم خبره جنس دغه به بیان کی چې کم جنس دی او څلورم صفت دغه بیان کی نو دا د الله تعالی نه پوره یاره شوله ولا يبخس منه شيئا دا اوس طریقه د تقوا ده نه دی کمی د هغې نه شیان هیڅ شی د منه ضمیر راجع دی حق ده ولا یبخس او نه به کمی منه د هغې حق نه ده قرض نه شیان هیڅ شی نو دې کې به څه کمی زیاتې او پرې کې نه کوي فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فإن كان الذي نو که چری وی هغه کس علی الحق چې په هغې باندې قرض یې سفیهن بیوقوفه یې قمه کړي او ضعیفا یا کمزوری بدن والی او لا استطیع او یا طاقت نه لري ایوم الله د املا کولو د بیان کولو هو هغه په خپله نو فل یوم للولیه بالعدل املا دیو کی بیان دیو کی مختیار دغه ولیه واکدار دغه بالعدل په انصاف دې کې الله تعالی بل مسله بیان کړه درې عذرونه الله تعالی بیانې درې عذرونه چې چا باندې قرضه ده او د هغې درې اعذار موجود چې سفیهن بیوقوف دی قمقل دی جاهل دی املا نشي کولی او علماو د هغې مثالونه ذکر کړي دي مثلا زنانه ده یا نابالغ دی تفزیر کوونکی دی په خبره باندې پوهېږي نه د هغو روپو ته دو سو روپو ته درې زره وای نو هغه چې املا کوونکې هغه قمقل له بیوقوف دی هغه لیکونکي ته وایي ولیکه د پلانی سړی په ما باندې اوس دوه سوه دېرش روپۍ دی هغه وایي ته ولیکه چې دوه زره دېرش روپۍ دي په ما باندې نو دا څه پېښ شو دا قمقل شو بیوقوف دی دویم معنا تفسیر بحر المحیط کې ابو حیان رحمت الله علیه کړی د سپیهن په معنا چې جاهل دی د دین اسلام نه جاهل دی د دین اسلام بهرحال د دې سره مناسب اوله معنا دا ډېره زیاته مناسبه ده صفیحا او ضعیفا او یا کمزوری بدن والا دی کمزوری بدن والا دی هغه ځای ته نشي حاضر دی کوم ځای کې چې لیکل کېږي معذور دی یا ډیر زیات مریض دی ډیر زیات بوډا دی بیان نشي کولی سخت طرح پې تکلیف دی پې او لا یستطیع ان یمل او یا طاقت نه لري د بیان کولو عدم استطاعت د څه وجې نه دی د دې یو صورت دار چاړه دی یو انسان د چا په قرضه ده نو څنګه څنګه بیانو کیا خو چاړه دی او که اشارات په لاس باندې کوي نو هغه اشاره خو نه لیکل کی چې دې اشاره څه مطلب دی دویم او لا استطيع جمله یو سړی په بل باندې قرضه د چا په قرضه ده خو لیکن غایب دی نشته موجود نه دی دریم صورت علماء لیکل او لا استطيع جمله دا کاتبه او دا بیان کوونکې یو بل په جواب باندې نه پوهیږي یو د یو زبان والا دی بل د بل زبان والا دی په یو بل په جواب باندې پوهیږي نه نو اوس بس چلو کی پل یملیل ولیه بالعدل نو املا دیو کی بیان دیو کی واقدار او اختیارمن د هغه بیان کوونکي بالعدل په انصاف سره ځان د پاره به وکیل ونیسي بیان باغو کی چاته دی وصیت وکي چې ترار شه زما په دې باندې دا کار وکا نو بس دغه هم صحیح دی او شرعا دغه بالکل برابر دی درې عذرونه بیان شول او الله تعالی دا غي مسلې حل بیان کړ فل یملل ولیه بالعدل هغه په انصاف سره بیان وکړي د دې د پورې شپږ مسلې بیان شولې اوله مسله په مکتوب کې د قرضدار اقرار لیکل دا لازمی دي په مکتوب کې د قرضدار اقرار دا لازمی دي هغه به ولیکل شي دویم مسله دا بیان شوله چې په اقرار کې تقوا او ډیر زیات احتیاط پک احتیاط پکار دی ول یتق الله ربه ولا يبخس منه شیئا تقوا پرېزګاری او کې کوي دریم مسله هر قسم خیانت کول پغې کې حرام دی ولا يبخس منه شیئا خیانت پکې بالکل حرام دی څلورم مسله چې په وخت د عذر د مدیون کې په چا باندې قرضه ده او هغه معذور دی نو نیابت پکې جایز دی مخکې ویلی شول کنه چې درې اعذار الله تعالی بیان کړل نو پل یملل ولیه بالعدل نیابت دیو کی د صحیح شو پنځو مسله د نیابت اقسام یا وکیل دی یا وسی دی او یا ترجمان دی ستا په زبان باندې نه پوهیږي ته ځان د پاره ترجمان ونیسه یا ځان د پاره وکیل ونیسه یا چاته وصیت وکړه د معاملاتو په باب کې دوه خبرې ضروری دي اوله خبره مخکې بیان شوله یو مسله د کتابت وه او دویم مسله د اشهاد د ګواهان پیش کول په هغې باندې نو اوس دا دویم مسله بیانېږي واستشهدو شهیدین من رجالکم دا سین تار طلب د پاره دي واستشهدو گواهان طلب کوي شهیدین دو گواهان من رجالکم استاس د نارینه استاسونه د د یوې زنانه نه په تذکر احداهما الاخرى نو یاداش به ورته وکړي هغه بله زنانه که د یوې نه هېر شي نو هغه بله زنانه به ورته یاداش وکړي شهیدین من رجالکم یو شهید دی بل شاهد دی مفسرینو لیکلی دی په شهید کې مبالغه زیاته را د شاهد نه دیو جن لفظ د شهید ذکر شوی معاملات دي کنه معاملات د دین اسلام پوره برخه ده نو په دې کې صحیح گواهان پکار دي په شهید کې مبالغه زیاته ده شاهد نه واستشهدوا شهیدین من رجالکم دو گواهان من رجالکم د نارینه ونه دا رجال لفظ دلالت کوي په دې باندې چې نابالغو شهادت او گواهی صحیح نه ده رجال نارینه دي سړی دي سړی نو ماشومان که گواهی کوي د هغې گواهی نشي قبلېدلی گواهی به نارینه کوي سړی به ماشومان بنئ او دا کوم دلالت کوي په دې باندې چې مؤمن به مسلمان به ځکه د کافر شهادت په مسلمان باندې نشي کېدلی په علم یکونا رجلین نارینه نشته دی نو پر رجل و امراتان بیا په کار دار چې د یو سړی په دې باندې دو زنانه گواهی وکي دا هم صحیح ده مبصرین لیکلی په دې جمله کې رد ده په جاهلیت والا باندې جاهلیت والو به زنانو ته حقوق حقوق به نه ورکول د هغې ګواهي به نه قبلوله بلکل به ورته په معاشره کې کتل هم نه چې دا څه شی دی نو اسلام زنانو له حقونه ورکړي دي نو په هغه حقونو کې یو حق د ګواهي هم دی ګواهي کولی شي بلکل پرجل و امرأتان دا مخترار او خبر حذف دی پرجل و امرأتان یشهدونه یا دویم قول لري چې دا خبر د مبتلای حذف ده پس شاهد رجل و امراتانی نو گواهی کوونکي به یو نارینه او دو زنانه نو دا بیا هم صحیح شوله ممن ترضون من الشهداء د هغه چانه چې خوښوي تاسو من الشهداء د گواهی کوونکو نه ممن ترضون من الشهداء صاحب اللباب الدمشقي او دغه سي ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی چې هغه گواهان چې داغي گواهی کېدلی شي او داغي گواهی صحیح وي او داغي گواهی خوښه وي دا دا غیر پر الله صفات دي چا کې چې لس صفات موجود نو هغه ممن ترضون من الشهداء دی ممن ترضون من الشهداء دی اول گواهی به هغه څوک کوي چې مسلمانی دویم آزاد به وي دریم بالغ به وي او څلورم عادل او انصافدار به وي پنځم عالم به وي په هغه څه باندې چې شهادت پې کوي ګواهي به د هغه څه کوي چې ده ته علم وي یو خبره ته معلوم نه لره ځان نه به ګواهي کوي څه شی به ګواهي کوي شپږمه دا چې په شهادت ورکولو سره به ځان ته و نه پنه راکاږي ځان ته به کې پیدا نه راکاږي ډیر خلک گواهان یې د دې لپاره کوي چې ځان ته پکې پیدا میلاو شي وم د ځان نه پکې ضرر نه دفع کوي او اتم په ډېرې خطایې سره به مشهور نه وي ډېرې خطایې سره به مشهور نه وي دغه انسان د ده او د مشهود علیه په منځ کې یوه دښمني او کینه او بغض نه وي چا باندې چې ګواهي کوي نو د ده او د هغې په منځ کې به اختلاف نه وي بغض او حسد او کینه به یو بل سره نه وي بل د سړیتوب نه چې کم خلاف کارونه دي په هغې باندې مشهور نه وي د سړیتوب نه بعضې په دې معاشره کې داسې کارونه وي چې د سړیتوب نه خلاف وي اوس الله تعالی علت بیانوي د دې لپاره چې په ګواهۍ کې دو زنانه او یو نارینه برابر دي نو دا ولې ان تضل احداهما دې دې کې ضلالت په معنا د نسیان سره دی دیو جن عرب وی زل الماء فی اللبن اوبه ورکې شولې نو زلال چې په ډېر معنو سره راځي په کلام د عربو کې یو په معنا د هېرېدلو سره په معنا د ورکېدلو سره دې دی کې د زلال په معنا د نسیان او د هېرېدلو سره دی ان تذل احداهما که هېر شي نسیان وکي هېرېدل وکي یور دې دوو زنانو نه په تذکر احداهما الاخرى نو وریاد به کیو تا غبل یوه هغه بله زنانه به ورته وریاد کړي اکثر زنانه مجلس کې خبرې کوي نو د یوې نه خبره هېر شي وایي خورې داسې نه ده داسې ده وایي تا ته صحیح پته نشته دی نو بله به یې ورته وریاد کړي دا آیات دلیل دی په دې باندې چې د زنانو عقل کمزوری دی په نسبت د نارینهو باندې او هغه په صحیح حدیث کې هم راغلی دي ابو سعید رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی اختر په ورځ باندې وړوکی اختر په ورځ باندې عیدګاه ته راغی نو نبی صلی الله علیه وسلم په زنانو باندې ورتیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تم لګ بیان وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل انی اریتکن اکثر اهل النار ما تاسو په جهنم کې زیاتې ولیدلای تاسو ډېرې ښځې داسې وي چې هغه جهنمیانې وي نبی علیه صلات وسلام ته الله تعالی په شپه د معراج باندې د جنت او جهنم ښودلی نو په جهنم کې ډېرې ښځې ولیدلې قلنا بما یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبر په څه وجه باندې زیاتې زنانه جهنمیانې دي نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل تکسر ل تکسرن اللعنه وتکفرن العشیره یو تاسو خیری ډیر زیات کوي د لعنت الفاظ ډیر زیات استعمالوي او دویم د خپل خاون ډیر زیات ناشکر یې بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ما رأیت من ناقصات عقل و دین ستاسو دین هم کمزورې دی ناقص دی او ستاسو عقل هم ډیر زیات ناقص دی کمزورې دی نو زنانو ویل و ما نقصان عقلنا و دیننا یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبره زمونږ عقل په څه باندې کمزوری دی دین زمونږ په څه اعتبار سره کمزوری دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل الیس شهادت المرأة آیا ولی نه دی شهادت د خدی نصف شهادت الرجل په نیم د شهادت د سړی باندې نو دی حدیث کې هم د دې آیت وضاحت شوی دی د زنانا شهادت په نسب د شهادت د رجل باندې دی نو په ذالک من نقصان عقلها دا د زنانا عقل کمزورې دی دماغ کمزوري دی نو دې وجنه د دوو زنانو او د یو نارینه شهادت دا برابر دی گواهی برابر ده او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ستاسو دین خو به دی باندې کمزورې دی الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم آی ولې داسې نه ده کله چې تاسو باندې مرستیا راشي ماهواري نو ولې تاسو روجي هم نه نیسئ او منځونه هم نه کوئ قلنا بلا مونږ دغه زنانه ویل او د الله تعالی پیغمبره بلکل همدغسې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل فذالک من نقصان دینها دا ستاسو دینی نقصان دی که نو دې کوم الله تعالی د دغه لپاره علت ویل دی چې یو نارینه او دو زنانه په گواهی کې برابر دي دا غیر لپاره وجه ده په علم یې واستشهدو شهیدین من رجالکم او طلب کوي گواهان دو گواهان من رجالکم د نارینه او تاسو نه په علم یکون رجلین نو کچری نو دو سړي پر رجل و امراتان نو یو سړی او دو زنانه دی گواهی وکي ممن ترضون من الشهداء دغه چانه چې خوښوي تاسو من الشهداء د گواهانو نه ان تضل احداهما که هریدل وکي یو یوې د دې دوه نه هریدل وشي فتذکر احداهما الاخرى نو ور یادوي به ورته یوې یوه د هغې نه الاخرى هغه بلې ته هغه یوه بیا بلې ته ور یادوي ولا یأبه الشهداء اذا ما دعو دې دې د کې مسائل معلوم شله تقریبا مسائل معلومیږي دا نه مسائل معلومیږي دا یو جمله سره وایو ولا یب شهدا اذا ما دو انکار دینه ک گواهان کله چې راوبل لشي گواهی ته گواهان کله چې راوبل لشي گواهی ته نو هغه به انکارم نه کوي سو مسائل د دې نه معلوم شوله اوله مسله اشهاد په کتابت باندې دا ضروری دی دا ضروری دی دویمه مسله معلومه شوله عادت د ګواهانو هغه ضروری دی دوه دریم مسله معلوم شوله د یو سړی په ځای باندې دوه زنانه هم ګواهی کولی شي څلورم مسله په ګواهانو کې بلوغ شرط دی مر رجالکم رجال پنځم مسله اسلام په ګواهانو کې شرط دی کوم مسلمانان به شپږم مسله په گواهانو کې عدل دا شرط دی عدل وک عدل وکي انصاف وکي وم گواهان یو بل ته تذکیر کول د گواهان یو بل ته تذکیر کول ور یادول که گواهی ته هیر شي دا صحیح او جایز ده ان تذکر احداهما الاخرى اتمه مسله تحمل شهادت پر کفایه ده او نهمه مسله ادا د شهادت فرض عین ده دی باندې ځان پوهه کې پر الفاظو باندې یو تحمل له شهادت دی او بل ادا د شهادت ده تحمل له شهادت دی ته وای په یو ځای کې د ګواهانو ضرورت راغی او تا په حصو کراغه چې راشه ته ګواشه نو په دې وخت کې چې ته دا گواهی برداشت کې ورشي د گواهی د پاره نو دې گواهی د پاره د ابتدا نه ورتل دې ته تحمل د شهادت وای دا فرض کفایه دي خو لیکن کله چې یو ځل ګواه شولې او بیا ادا د شهادت ده تا ته وایي راشه تا چې څه لیدلي په سترګو باندې کم څه دي اورېدلي په غوږونو باندې او کوم بیان دې کړی نو راشه اوس هغه وکړه دې ته ادا د شهادت وایي نو چې یو ځل ورغللې شهیدۍ له ورغلې ګواهۍ له ورغللې نو بیا وروستو ادا د شهادت چې راشه ته اوس ګواهي وکړه په دې ځای کې بیا دې راوغواړي نو دغې ته ادا د شهادت وایي نو هغه فرض عین ده دا ډیره د انصاف خبره ده د الله تعالی په نوم باندې و اقوم للشهادت او ډیره خبره براون کې را لپاره د گواهی و ادنا الله ترتابو او خنیز دی د دې خبرې ته چې شک بنه کوي الا ان تكون تجارتا دې کې الله تعالی بل مسله ذکر کړله ولا تسمو ستړی کېږئ ما ان تکتبوه د لیکلو دغه معاملې نه صغیرن که وړی او کبیرن او که لوی ان تکتبوه دا هو ضمیر راجع دی هغه مخکې اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي د قرضو نو که دغه وړه معامله یو کلوی معامله خو لیکن هغه ولی کوي الی اجله تر د نیټې مقررې پورې کله انسان داسي چې لګه قرضه ده 200 روپۍ دی 300 زر روپۍ دی یاره وای دې لیکل ته ضرورت نشته لري ځکه چې دا خو لګي روپۍ دین دا ولی ولیکو کله داسي چې د لکونو د کروڑاو حساب کتابي نو خلک وی دا خور چاته پته رند دی لیکل ته څه ضرورت دی دی باندې خور څوک خبر دی الله تعالی وی دا سم کوي د دې کې لفظ د تس امو لفظ راغله سامت په لغت عربی کې ستړي کېدل ته ویل کی دغه سی خپګان او خپه کېدل ته ویل کی مراد دینا کسل او نارستی ده نارستی مو کوي ځان مستړی کوي ځان مخه پکوي وړه معاملې او کلوې معاملې ویلی کوي خو دې کې مو بصری نه نقطه ویلې ده لا تسمو په معنا د تسمو ویل سستی ما کوي کسل معنا تی مراد ده خو لیکن لفظ د کسل نه ذکر شوی ځکه په قرآن او په حدیثو کې په اکثرو ځایونو کې لفظ د کسل استعمال شوی دی لپاره د منافقانو د منافقانو لپاره اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس وروسته به راشي قرآن کریم کې نو د دې وجې نه لفظ د تسمو ذکر شوی دی ولا تسمو ځان مه ستړی کوئ ان تکتبو د لیکلو دغه معاملې نه صغیرا که وړی او کبیرا او که لوی وي الی اجله تر د نیټې پورې ذلکم اقسط عند الله په دې ده کې الله تعالی ذکر کوي د کتابت د پاره د گواهانو د پاره درې پیدې ذالکم دا مجموعه دی ما قول تراجی دی ذالک مقصد عند الله دا کم مسائل او احکام چې مخکې بیان شول کتابت دی دغه سی گواهی ده دا ځکه ضروری دی ذالک مقصد دا مخکې احکام دا ډیر زیات انصاف والد عند الله د الله تعالی په نظام دی و اقوم للشهادتی اقصد عند الله دا ډیر زیات د انصاف کار دی په دې مخکې باندې چې عمل وکړي او انصاف پدې کې چې ظلم به پیدا پشي اختلاف به تاسو مینځ کې رانشي او اقوم الشهادت یو ډیر خبره براون کې د پاره د گواهی د دې څه مطلب دی کله چې لیکل وکړل شي نو شاهدان به هم بیا صحیح شهادت کوي او دا غینه به خلاف نشي کولای ولی کوسه لیکل په یو په یو تاریخ باندې لیکلم شوی دی او گواهان گواهی مکی نو بیا دا گواهان په دې باندې پویږي کنه که زره د خپل گواهی نه خلاف وکمه نو لیکل خو هم شوي دي نو دا خو بیا زما لپاره لوی شرم دی و او قوملي شهادت یو ډېر ښه برابرون کړي د پاره د ګواهۍ و ادنا الله ترتابو او ډېر ښه نږدې دي دې خبرې ته شیشک بنه کوي و ادنا الله ترتابو دا درېمه پیدا ده الله ترتابو دې څه معنی ده یو بل باندې به شک نه کوي چې د دروغ ویل یو بل ته نسبت د دروغ نه کوي ادنا الله ترتابو دغسې ادنا الله ترتابو دا ډیر زیات نږدې ده دې خبرې ته چې په یو بل باندې به شک نه کوئ نو د غیبتونو نه وبچ شئ ولې لیکل هم شوي دي او ګواهان هم حاضر دي اکثر خلک داسې وایي که نه کله چې یو ځای ته لاړ شي د ګواهۍ دپاره یا یو معاملاتو لپاره ورشي جرګې له ورشي نو بیا خلک په هغې باندې شک کوي که نه و یاره کیدې شي د دروغ ویلي کیدې شي بیا د یو بل غیبتونه شروع شي نو ته به ورته داسې وې چې لیکل کله شوي وای لیکل هم شوی دی تاریخ لیکل شوی دی نیټه لیکل شوی ده گواهان هم موجودو نو بیا به یو بل باندې د دروغو نسبت به هم یو بل ته نه کوي دغسې د شک او د شبهاتو چې کم مرض دی هغه به هم په یو بل باندې نه کوي او په یو بل باندې به بهتانونه نه لګوي او دغسې غیبتونه بیا یو بل نه کوي ځکه غیبت د عظیمه ګناه ده د الله تبارک تعالی پیغمبر ویلی دی په غیبت کې د زنا نه هم زیاته ګناه ده ځکه یو انسان چې غیبت وکړي دا ورته اړو ګناه ښکاري هم نه چې ما ګناه کړې ده او کله چې زنا وکړي نو هغه ورته ګناه ښکاري او بله دا چې یو سړی زنا وکړي بیا الله تعالی ته توبه وباسي الله تعالی توبه قبلوي خو لیکي نه چا کر چا غیبت کړی نو څو پورې چې هغې معاف کړی نه الله تعالی نه معاف کوي نو درې پیدې ذکر شولې ذالک مقصد عند الله دا حکم ډیر د انصاف والا دی د الله تعالی په نسبت باندې او قوم شهادت او ډیر خبره براون کې د پاره د گواهی ورکولو و ادنا الله ترتابو او ډیر خنیز دی د خبرې ته چې شک بنه کوي الا ان تكون تجارتا عن الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها الا ان تكون تجارتا مگر کوي دغه تجارتا تجارت وي د دې د پوري و ادنا الله ترتابو د دې د پوري درې مسائل بیان شول درې احکام درې د پوري بیان شول اول انکار کول له کتابت نه په عذر ده لګوالی د معاملې باندې یا په ډیروالی د معاملې باندې دا منه دي معامله کمه ده یا غټه ده نو دواړه ولیکه دویم مسله په دغه کتابت باندې د شاهدانو عمل او موافقت دا ضروری دی یعنی گواهی او لیکل دوا دوانه به یو شاند کې برابر وي اسنه چې لیکل دی لیکل دی یو شاند کې کړی دی گواهان گواهی بل شاند کې کوي بلکې موافقت د گواهانو او د لیکلو دا بالکل دا ضروری دی او دا لازمی دی درېمه خبره کله چې په یو معامله کې گواهان هم وتیر شي او دغه سي لیکل پکې هم شي نو بیا په یو بل باندې شکونه کول په یو بل باندې بدګمانیانی کول د یو بل غیبتونه کول یو بل ته د دروغ نسبت کول دا بیا ګناه ده عظیمه ګناه ده نو درې مسایل معلوم شول الا ان تكون تجارتا مگر کوي دغه معاملات تجارتن تجارت درې څه معنی ده حاضرتن یعنی مبیعه او ثمن دواړه نیټه پکې نشته لري بلکې دواړه حاضر دي اخیستون کې سره روپۍ ور سره دي او د خرڅون کې سره مبیعه ور سره ده کم شي چې خرڅ خرڅه تدیرونها بینکم مراد درې نه قبض کول دی لاس په لاس باندې هغه تعام په پښتو کې هم داسې وای او معاملات مې وکړل لاس په لاس مې د سودا وکړله او عام خلک هغه ته وای په نقد باندې مې سودا وکړله او اکثر داسې کله دکان کې خلک سودا کوي نو څوک چې څه اخلي هغه روپۍ راواخلي لاس کې ورسره روپۍ ورسره او دکاندار چې به څه شی خرڅوي بس هغه وتلي هغه په لاس کې ورسره یو روپۍ ول ورکړي او بل خپله سودا ورکړي نو تدویرونه ها بینکم معنی داره چې بایع هغه سره مبیعه په لاس کې ده او د مشتری سره سمن په لاس کې دي نو لاس په لاس باندې سودا ده او په نقد باندې سودا ده فلیس علیکم جناح نشته ری بتا سبانی گناه الله تکتبوها چې اون لیکه غی لره فلیس علیکم جناح لري دوه مطلب لري دا یو قول لم پسرین دا چې دا لیکل دا استحبابي حکم دی نو فلیس علیکم جناح بیا دې کې معنا د جناح په معنا د مزارت سره دی فلیس علیکم جناح نشته ری بتا سبانی سن نقصان الله تکتبوها چې اون لیکه غی لره دویم قول لهم پسرینو داو چې لیکل دا واجب و لازمی و نو فلیس علیکم جناح نشته ریو تاسو باندې بیا څه ګناه الله تکتبوها چې ونه لیکي هغې لره دې دې کې مفسرینو یو او دغه سي فقهای کرامو یو بل مسلم لیکلی ده کله چې معامله دا سوي حاضر وي لاس په لاس باندې نقد په نقد باندې وي نو بیا دو قسمه اخیستل خرڅول دي یو د هغه څیزونو خرڅول دي چې منقولات دي او دویم غیر منقولات دي نو منقولات معنی ده یو کیلو ټماټر واخلي یو تروړه وریجې واخلي یا بل څه شي صابون او غیره واخلي دکان نه بس روان شي نو دې ته وایي منقولات چې هغه وړلی کیږي او دویم غیر منقولات دي مثلا دغه دی واغسته زمکه دی واغستله په یو ځای کې او خو من منقول کیږي اوس نه نقل کیږي هغه نه نو اگر کاغه لاس په لاس باندې ولې نه خو لیکن غټ معاملات دي مثلا لس ګاړي اخلي بارګین کار دی یو غر اخلي ځنګل اخلي یو پټی اخلي یا غټه سودا ده نو په کار دار چې پاغي کې هم بیا لیکل وکړل شي د لپاره چې د الله تبارک تعالی د دې کتاب د دې احکام مقصد دا دی چې دوه مسلمانانو په منځ کې اختلاف را نشي نزاع را نشي او بغض او حسد پیدا نشي جګړې پیدا نشي د مسلمانانو په منځ کې ځکه شیطان په دې باندې ډیر زیات خوشحاليږي نو په غیر منقولاتو کې یا په غټه سودا کې بیا هم په کار چې لیکل پکې وکړل شي الا ان تكون الا ان تكون تجاره مگر کوا د معاملات مگر کوا د معاملات تجارت حاضرتا لاس پلاس باندې تدیرونه تدیرونه چې اړه وای راړه وای تاسو هغه در بین کوم پمینس پلکی پلیس علیکم جناح نشته ری وتا سبانی ګنا الله تکتبوها چې ونه لیکه غیره واشهدو اذا تبایعتم واشهدو او گواهان ونیسئ اذا تبایعتم او گواهان پې ونیسئ کله چې اخیستل خرڅول کوئ په نقدو باندې سودا ده نو بیا هم په کار دا ده چې ګواه پکې په میند کې موجود وي بیا په دې کې هم د مفسرینو حق دوه اقوال دي څوک وایي چې دا د استحبابي حکم دی او څوک وایي چې د وجوب او د فرضیت دپاره دی چې په نقدو باندې سودای نو بیا هم ګواه پې ورتېر که خو تاسو ته ما د هغې خبره وکړله فیصله تطبیق په اقوالو کې دا دی د نقدو سودا ده او غټه سودا ده نو که د اختلاف د پیدا کېدلو او دغسې د نزاع د پیدا کېدلو امکان او خطره وه نو بیا دې هم ګواهان پیش کړي او که چېرته دا خطره نه وه یو بل باندې اعتماد شته دی اعتبار شته دی او غالب ګمان دار چې اختلاف نه پیدا کیږي نو بیا ګواهان پیدا کول او هغه ګواهان پینیول صرف استحبابي حکم دی واشهدو اذا تبایعتم گواهان ونیسئ کله چې تاسو اذا تبایعتم کله چې تاسو خرڅول کوئ نو گواهان پې ونیسئ ولا یضار کاتب ولا شهید ولا یضار کاتب او ضرر دی نه ورکوي کاتب لیکونکی ولا شهید او نه ګواهي ورکوونکی و ان تفعلو او که چری او کو تاسو دا کار فإنه فسوق بكم نو یقینا دا پر دا نافرمانی او دا پیسق نه خطر به تاسو بسی فإنه فسوق بكم لا يضار کاتبون ضرر بنور کوي کاتبون لیکون کې لیکون کې به هم تکلیف نه ور کوي دغه سی گواهی کون کې به هم تکلیف نه ور کوي د دې څه مطلب دی یو کاتب دی هغه لیکل کړی دی او کله بیا دغه نیټه پورر شي او چا چې دا معامله وه هغه ته ته اطلاع درکړي چې راشه نو کاتب به په لیکلو کې کاتب به حاضرېږي ضرر به نه ورکوي دغسې د ضرر دویم صورت دا دی په لیکلو کې کمې زیاتې وکړي دغسې موقع ته نه حاضرېږي نو دا ضرر ورکول دي د کاتب او شهید ګواه کوونکی دی ګواه یې وکړله بله ورځ له معامله راغلله بیا دغه ګواهۍ نه انکار کوي دغه ګواهۍ نه انکار کوي او یا هغه مجلس ته نه حاضری یا مجلس ته راشي خو لیکن گواهی نه کوي نو دا نقصان دی داغي و ان تفعلوا او کو که تاسو دا کار یعنی لیکون کې د لیکلو نه انکار وکړي یا په لیکلو کې کمی زیاتی وکړي یا موقع ته نه حاضرېږي او یا ګواهي ګواهي کوونکې موقع ته نه حاضرېږي یا حاضر شي لیکن انکار کوي نو و ان تفعلوا که تاسو دا کار وکړه په ان تفعلوا مفعول به حذف دی و ان تفعلوا الاضرار که تاسو د ضرر دا کار وکړه په انه فسوق بكم نو یقینا دا نافرمانین خطر په تاسو پسې دا ټکی مې ولی وایو دا خطر په تاسو پسې په کتابونو کې دا ذکر شوی دی د با ډېرې معنی دي خو یو راځي با د فرد الساق نو الساق معنی پیوس کېدل الساق معنی جوختېدل یو شی په بل شی پورې نو په تاسو پسې دا ګناه اون خطله پیوس شرف سي نو دا بار پاره د الساق د پدې ده کې دا رب سي اون خطله دا ګناه یا دویم معنی په سرینو ذکر کړی ده دا پسوقم بكم دا با په معنی د پی سره ده و ان تپلو که تاسو دغه نقصان وکړو په انه پسوقم پیکم دا خو په تاسو کې لوی نه فرمانی پیدا شوله په تاسو کې لوی نه فرمانی راغله ويعلمكم الله واتقوا الله يرو کې د الله تعالی نه د الله تعالی نه ویریږئ مخکې تاسو ته ما بار بار دا ویلي دي کله چې الله تعالی خپل احکام بیان کړي نو د هغې نه وروستو نو قرآن کریم عمومي قانون دا دی اکثری قانون یې دا دی وروستو پسې الله تعالی وایي د الله تعالی نه ویریږئ نو هلته کې د الله تعالی نه یره دی چې په دغه احکام شرعیه باندې عمل وکړي نو خصوصا دلته کې د معاملاتو احکام بیان شول نو په دې کې د الله تعالی نه ویریږئ واتقوا الله د الله تعالی نه ویریږئ ويعلمكم الله او تعلیم درکې الله تعالی تاسو ته الله بكل شيء علیم الله تعالی پوهه دی په هر څه باندې پنځه احکام د دینه معلوم شول اول نقد یعنی لاس په لاس باندې سودا کول اخیستل خرڅول کول دا بالکل صحیح دی یو مسله معلومه شوله دویم مسله په نقد باندې سودا کول پاغي کې اشهاد دا ضروری دی بنا بر اختلاف اقوال یا مستحب دی درې مسله مزرا یو بل ته تکلیف ورکول الله حرام دی او ناجایز دی ولا یزار راکاتب ولا شهید دغه ځکه معلومه شوله څلورم مسله دا ضرر ورکول یو بل ته په گواهی کې په لیکلو کې دا ګناه کبیره ده فسوقم بكم د دغه نه معلومه شوله او پنځم حکم دا ما دا معلوم شو چې احکام د معاملاتو په علوم شرعیو کې داخل دي د معاملاتو احکام زده کول د تجارت احکام زده کول دا هم علوم شرعیه دي مسلمانانو باندې لازم دی او ضروری دی چې مسلمانان دغه احکام زده کړي او په دغه باندې عمل وکړي دنیا او آخرت په دې باندې خیسته شي د دې وجنه مفسرین لیکل دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ وګرځیدا په بازار کې وګرځیده او خلکو ته دا تپوس وکاو د دکاندارانو نه چې ته په د اخیستلو خرڅولو تجارت په احکام په معاملاتو باندې پوهیږي او کنه پوهیږي کنه و پوی دا وسیر دکان بند کړ دې نه لري کېږي تا ته احکام او مسائل تجارت نه معلوم او ته بیا هم لیکل کې دا تجارت کې نو د آیات ترجمه ته بیا ځل وښی یا ایه الذین آمنو ایمان ولو اذا تداینتم بدین ان کله چې معامله کوي په قرض سره الی اجل مسمى تر د نیټې مقرره پورې پکتبو نو ولی کې هغه دره ول یكتب بینکم کاتب بالعدل او لیکل دیو کې په مین تاسو کې کاتب یو لیکون کې بالعدل په انصاف ولا یابا کاتب او انکار دینه کوي لیکون کې ایکتب د لیکلو نه کما علمه الله د دې وجه نه چې الله تعالی ته خودنه کړی ده یا کما علمه الله لکه سرنګ چې الله تعالی ته خودنه کړی دا پل یکتب نو لیکل لیو کی ولیوم للذی علی الحق او بیان دیو کی کس چې پاغه باندې قرضه ده ولیتق الله ير دیو کی الله تعالی نه رب او چې رب دی ولا یبخس منه شیئا او کمی دینه کی داغینه شین د هیڅ په ان کان الذی نو کوي هغه کس علی الحق چې پاغه باندې قرضه را سفیهن قمقلوی بیوقوفوی او ضعیفن او یا کمزوری بدن والا دی ډیر زیات بوډا دی یا ډیر زیات مریض دی زه ته نشي حاضرېدلی او لا یستطیع او یا طاقت نه لري ایوم الله چې بیان وکي غایب دی یا چاړه دی او یا دا چې کم سړی لیکل کوي نو دا دواړه د یو بل په خبر باندې نه پوهېږي لغت یې بدل دی بالکل نو فل یملل ولیه بالعدل املا دیو کی بیان دیو کی مختیار او مالک اختیارمن او واقدار دغه بالعدل په انصاف چا تری وصیت وکي یا دې ځان د پاره ترجمان ونیسي او یا دې وکیل جوړ کړي خپل ځان د پاره واستشهدوا شهیدان من رجالکم او طلب کوي گواهان دو گواهان من رجالکم د نارینه او تاسو نه په علم یکون رجلین نو که چری نو دو سړی پر رجل و امراتان نو یو سړی او دو زنانه دی شهادت او گواهیو کی ممن ترضون من الشهدای د هغه چانه چې خوخوی تاسو من الشهدای د گواهی کوونکو نه ان تذل احداهما که هریدلو کی د یوه د دې دوو زنانو نه په تذکر احداهما الاخرى نو یاداش به تو کی احداهما یوه په دغو کې الاخرى هغه بلې ته ولا یعب شهدا انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعو کله چې راوبللی شي ګواهۍ ته ولا تسأمو او ځان مستری کوئ ان تکتبو د لیکلو د معاملې نه صغیرا کلګوي او کبیرا او کلوی وي الی اجله تر د نیټې دغه پورې ذالک مقصد عند الله دا مخکې حکم چې الله تعالی کوم بیان کړ دا ډیر انصاف واله دی د الله تعالی په نزوانه واقع منی شهاده او ډیر خبر ابرون کړي د پاره د گواهی وعدنا الله ترتابو او خنیز دیر دی خبرې ته چې شک بنه کوي الا ان تكون تجارتا مگر کوي دا تجارت دا معامله تجارت وي حاضرتا لاس پلاس باندې پنغد باندې تدیرونه ها بینکم چې اړه وای راړه وای تاسو هغه در په منځ پل کې یعنی د اخیستونکي سره روپۍ دي او د خرڅونکي سره مبیعه ده فلیس علیکم جناح نشته دی تاسو باندې ګناه الله تکتبوها چې نه لیکئ هغې لره واشهدو اذا تبایعتم او ګواهان ونیسئ کله چې تاسو اخیستل خرڅول کوئ ولا یضار را کاتب ولا شهید او ضرر دی نه ورکوي لیکونکی ولا شهید او نه ګواهي کوونکی و ان تفعلوا او که چرې او که تاسو دا کار په انه فسوقم بكم نو یقینا دا دا نافرمانی دا نختی را بتاسو پسې پیوسوی د بتاسو پسې واتقوا الله یرکوی د الله تعالی نه و يعلمکم الله او تعلیم درکې الله تعالی تاسو ته الله بكل شیء علیم دا الله تعالی تعلیم مخکم د دې وضاحت کړی دی دوه قسمه دی یو د الله تعالی تعلیم دی د الله تعالی خپل پیغمبران ته تعلیم ورکوي دا په وحی سره او دویم تعلیم د الله تعالی د عامو بندګانو ته نو هغه په واسطه د پیغمبرانو سره دی په واسطه د کتابونو سره دی او یعلمکم الله او تعلیم درکې الله تعالی تاسو ته الله بكل شین علیم الله تعالی په هر چیز باندې پوهه دی والله بكل شین علیم په دې کې اشاره ده ته چې په مصالحو د بندګانو باندې الله تعالی ډیر زیات ښه پوهیږي نو الله تعالی هغه احکام را لېږي چې د مؤمنانو مسلمانانو اصلاح پای کې کیږي والله بكل شین علیم وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضا فان امن بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانته ولیتق الله په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دویم صورت د اخیستلو د خرڅولو بل صورت الله تعالی ذکر کوي او دې ته وایي بیع مؤجله پرهن سره بیع مؤجله پرهن سره د غاڼې کولو مسله الله تعالی په دې کې بیانوي و ان کنتم علی سفرین او کچری وای تاسو علی سفرین په سفر باندې لفظ د علی راغله یعنی بالکل روان یی اقامت پکې نشته ری نو گواهان به اوس په کم ځای کې ګورئ په سفر باندې روان یی اخیستل خرڅول کوئ اوس په څه کیږي داسې ځای دی چې څوک دله ګواهي هم نه کوي یا گواهان بالکل نشته ری نو په دغه حالات کې اوس څه کول پکار دي پریحانون د دې په عبارت کې تقدیر دی پریحانون پل وثیقه تو ریحان نو بیا د اعتماد شی هغه غاڼه د قبض کړل شوی پل وثیقه تو ریحان دوی مانام په سرینو بیان کړی د پریحانون تکفی نو بیا د گواهانو په دې باندې دا غاڼه قبول کړل شوی قبض کړل شوی دا هم پوره ده دا هم پوره کیږي و ان کنتم علی سفرین او کای تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبن او نو مې تاسو لیکون کې پریحان مقبوزه نو جایز ده چې واخلې تاسو غاڼه قبض کړلې شوی یا د اعتماد شی بیا غاڼه د قبض کړلې شوی فین امن بعضکم بعضن نو که چر اعتماد وک دې دې کې امینه په معنا ده واعتمد اعتماد وک بعض استاسنا علا بعض په بعض نور باندې فل یؤدی الذی اتمن امانته نو ادا دی کی هغه کس چې اعتماد کړل شوی دی په هغې باندې امانته امانت خپل فرحان مقبوضه د دې مسلې حاصل دا دی په سفر باندې روان یې کوم ځای کې ګواهان نشته دی د چا نه قرضه راخلی نو د هغې سره یو شی ګاڼه کېدی دا غي سره یو شی غاڼه کړي په دې مسله کې د امام مجاهد رحمت الله علیه او د جمهور اختلاف دی درهن د پاره درهن د جواز د پاره د امام مجاهد رحمت الله علیه په نسبت باندې سفر او عدم وجود د کاتب شرط دی په سفر باندې روان یې او دویمه خبردار چې کاتب موجود نه لري نو بیا د رهن مسله صحیح ده بیا به ګاڼه کیری د چا سره یو شی خو لیکن د جمهور په نسبت باندې د رهن د پاره سفر او حضر وجود د کاتب او عدم کاتب موجود دی او کنه دی موجود سفر دی او که سفر نه دی د دوانو په هر صورت کې د رهن مسله ده بالکل جایز ده او اصح قول د جمهور دی ولی په صحیح حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د یو يهودي سره رهنی خو دی زغره یو سری خو دی پس کې په راشن په دغه وربشې تیغیستې وي د خوراک چیزونه تیغیستې وو او د هغې سره زغرې په رهن کې خو دی وي دا صحیح دی نو غوره قول پکې د جمهور دی خو چون کې دا زیات گواهان چې نه پیدا کیږي او یا کاتبان نه پیدا کیږي نو دا زیاته موقع راځي په حالت د سفر کې نو ردی وجه نه سفر لپه ذکر شوی نور په عام حالت کې هم صحیح ده د رهن په مسله باندې ځان پوهه کوي رهن په اصطلاح د شریعت کې بندیدل د یو عین سیز دی د پاره د وسوق د حق د قرض لکه یو سړی دی بل یو کس ته وایي زما پنځه زره روپۍ په کار دي ما له پنځه زره روپۍ راکه پنځه زره روپۍ رالک هغه ورته وایي زه به تا باندې څنګه اعتماد وکړم چې ته به مال بیا راکړې یوه میاشت بعد به لزه در کوم نو یې داسې ته وکړه چې نور د سر څه شی نشته دی ما ته یوه بیزه راوله هغه بیزه به زمونږ کړی چې تا کله زما روپۍ در راوړلې نو بس دا وس تا بیزه به تاته درکړم یار دې را سره خپله تماشه کېده چې کله دې زما روپۍ راوړلې بس ته زما قرضه دی راوړله نو بس ته به خپل څیز واخلې کوم چې دی ښودی زما سره نو بندېدل بندول د عین څیز دی دپاره د وثوق د د حق د قرض د پاره د اصول د پاره د ادا کولو د حق د قرض یو شی بند کې وسره نو دې ته ویل کېږي رهن بیا علما کرام لیکلي دي کم رهن چې سره کې خودلې شو نو دغه په حکم د امانت کې په هغې کې به خیانت نه کړي هغه به نه استعمالوي د هغې نه به پیدې نه اخلي ها امام مالک امام شافعي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وایي چې سورلی را سره کېښودله دغسې د پیو څاروی دی نو د هغې نه د یو حده پورې پیدا اخیستل دا جایز دي نو الله تعالی دې کې دغه د رهن مسله بیان کړله بیا علما کرامو دغه لیکلي دي نو کله چې ستا سره رهن کیدی نو که هغه دا خبره به سره ته د اول نه وکې که دغه واخله ستا ماله پیسې را نه کړلې زما قرض یې را در نه که نو بیا چې دا کوم شی ته زما سره ایښو دی د رهن ګاڼه دې ایښو دی دا به بیا زه خرڅوم زه به خپل حق اخلم د ګواهانو په مخ کې به کار کوي مثلا تماچې را سره ایښو دی او په تا باندې پنځه زره روپۍ چې قرضه ده هغه نیټې له دې ادا نه کړله دا به ته اول وی چې کله نیټه لدی ما ته ادا نه کړله دا به زه خرڅومه 15000 روپۍ به تخپل واخلې د دوه او دریو گواهانو په مخ کې به او داسې به هم نه کې مثلا چې تماچره 50000 د ته په 10000 خرڅ کی صحیح ریټ چې څومره دا غې دی پاغه باندې به خرڅ کی خپل حق به وصول کی او نور چې دی دا غې کم حق دی نو هغه بوله وساتي او هغه بوله بیا ورکی نو دې کې الله تعالی د رهن مسله هم بیان کړله و ان کنتم علی سفرین او کچریه تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبن او نو مې تاسو لیکون کې پریحان مقبوزه نو بیا جایز ده چې واخلې تاسو غاڼه قبض کړلې شوی قبض په دې کې شرطي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته په دې آیت کې الله تعالی بل مسله ذکر کوي په دې جمله کې دا دریم سورته الله تعالی بیانوي یو مسله مخکې د د کتابت او د استشهاد بیان شوله واستشهدو شهیدین من رجالکم دویم مسله د سفر بیان شوله مسله د رهن د هغې وضاحت مخکې بیان شو اوس دا دریم قسم د بیع الله تعالی ذکر کوي بیع مؤجله ده بغیر د کتابت او بغیر د رهن نه بغیر د کتابت او بغیر د استشهاد او بغیر د رهن نه دا دریم مسله ده او د هغې لپاره الله تعالی شرط بیان کړی دی دا کیږي په وخت د پوره اعتماد کې په یول باندې پوره اعتماد دی دیر سلویخ کاله پنځوس کاله د یو بل سره زندگی تیر شوله معاملات شوی دي پر دیر سلویخ پنځوسو کالو کې اعتماد بالکل برقرار پاتې دی د یو بل سره خیانت نه لري شوی اختلاف او جګړې او نزاع دا نه راغلی خپل منځ کې بس یو بل باندې که دومره زیات اعتمادي نو بس الله تعالی بیا که لیکلم ونه کوي دغسې ګواهان هم طلب نه کوي او د هغې سره رهن هم وانخلی نو بس بیا هم صحیح دی خو دا د اعتماد وس څوک اعتماد کوي که نه کوي بیا هم الله تعالی یو هدایت ورکوي یو اختار ورکوي وایي که چا باندې اعتماد وکړلی شو نو په کار داره چې هغه د خپل امانت هغه سړي ته ادا کړي حقدار ته ادا کړي دې کې به بیا خیانت نه کې د دې ترجمه ته وکړي دی په ان امینه بعضکم بعضا په ان امینه نو که اعتماد وکړو بعضکم بعض تاسو نه بعضن په بعض نور باندې پوره اعتماد امینه اعتماد پل یؤدی الذی نو ادا دی کی هغه کس او اتمنه چې اعتماد کړل شوی د پاوانی امانت او خپل امانت دی غادا کی ولیتق الله او ود یریږي د الله تعالی نه د الله تعالی نه ویریږي ربه چې د رب دی ولا تکتم الشهادته او مو پټوي گواهی لره او مې یکتمها پینو آثم قلب او چا چې پټ کړله شهادت او گواهی لره یقینا ګناګار دی زړه دغه پل یو ادل لذی اتمنا امانته حدیث کې راځي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د یو کس قرضه په نبی علیه السلام باندې قرضه راغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر او کړله فاغلظ نبی علیہ السلام سره ډیره زیاته سختی او کړله په هم اصحاب په هم به اصحابه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په هغه باندې قصو کړه وهلو په هم به د وهلو قصو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی ولې وهی څه چل شوی دغه په ما باندې قرضه ده فإن لصاحب الحق مقالا د چا چې په بل باندې حق د غیر لپاره د خبرو حق شته چې هغه ته خبرې وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورشي د دې چې په ما باندې کم حق دی نو هغه ادا کړي او اوخه ته اغسته سورلیه ته اغسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملات د ټول جهاد د پاره د مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو د پاره تشکیل د پاره قرضې کول اصلي اغستل سورلې اغستل دا به نبی رسول الله سلام کول نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د الله تعالی پیغمبره لا نجدو الا امثل من سنه دله چې د دنه چې مونږ کوم سورلی اغیستی و نو د الله تعالی پیغمبر دا غین خاص ورلی ملاویږي خو لیکن دا غی په شان د کې نشته ده نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل دا خاص ورلی ولور کې خیر ده فإن من زکا ستاسو کې بهترین هغه کس دی احسنکم قضاء چې په تاسو کې د پخې طریقه باندې قرض ادا کوي ان خيارکم احسنکم قضاء په تاسو کې ټول نه بهترین هغه انسان دی چې خپل قرض ادا کی بخی طریقه باندې په خې طریقه باندې قرض ادا کی نو غډیر زیات بهترین کس دی وتا سو کی حدیث ته بخاری کې راځي یو واقعیا ذکر شوی دا دغه سي نور محدثینو هغه واقعیا بیان کړی دا امام بهقی رحمت الله علیه او دغه سی مسند احمد کې واقعیا بیان شوی ده ډیره بهترین واقعیا ده باید مسلمانان ته عبرت واخلي ډیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او په بنی اسرائیل کې یو کسو او بل تن خواله ورغه او دا یو ته چې مال زر دینار راکه په قرض باندې زما ضرورت دی کما خلق مالداري او بل طرف ته غریبان خلک قرضې د نغواړي ورکوي الله تعالی هم په مال کې برکت واچي به مال زر دینار راک نو هغه سړی ته ویل هغه مالدار سړی ته ویل ائتنی بشهدا گواهان نه تراوله چې د ګواهانو په مخ کې لدر کما چې بیا زما اوستا مسله را نشي نو هغه سړی ته ویله وای کفا بالله شهیدا بس زه الله تعالی ګوا کوم د تبس الله تعالی ګوا دې زما اوستا په مینس کې اعتماد دې کنه په ان امنه بعضکم بعضا دویمه خبره هغه ته وی اتنی بی کفیلین زموار را تراوړه ګوا نه راوړي یو زموار خو را تراول کنه چې سبا لکه ته زما قرض نه راکې چې هغه ما ته بیا زمواریو کې زما قرضې هغه سړی ته وی زه و سوک راولم کفا بالله و کفیلا بس الله تعالی زموار پوره دی بل زموار ته ضرورت نشته دی بس الله تعالی زموار دی زر روپیو لور کړلی او د سړی کارو د دریاب نه پوری طرف ته لړ په کشته کې سور شو نیټه یو سره کې خودل چې پلانې نیټه باندې بزستا روپې ته تا دا کوم ستا قرضه بادا کوم کله چې د خپل کار اولټه او را واپس کیده اوس نیټه پوره ده د قرضې د ټیم هغه وخت پوره دی کله چې دریاب غاړې ته راغې قرضه یې اوس راغیستې ده هغه سړي د قرضه راوړي زر روپۍ یې ترې اخیستې دي اوس کښتۍ نشته د دریاب په غاړه باندې کشتۍ نشته دی هلته کې نیټه پوره ده او دلته کشتۍ نشته دی نو دریاب باندې خو هسې نشي راپورې وتلی په لامبو باندې ډېر زیات پریشانه دی ډېر زیات سوچ او فکر یې وکړه بل طرف ته داسې شوې ده اچا چې هغه چا له قرضه ورکړې وه کم ځای چې ورته ښودلی و د دریاب غاړه منډهیي وه نو هغه ځای ورته ښودلی او هغه هم هغه ځای ته راوتی دی ګوري چې اوس به کشتۍ کله راځي چې زما هغه قرضه هغه سړی ادا کړي اوس کشته نشته دی نو دغه سړی داسې وکړله چې یو دغه پیدا که یو لرګی پیدا که ډډ لرګی و دننه ډډو په هغې کې زر روپۍ دننه کېښودلې بیا یې واپس بند دغه وخت مناسب چې څنګه طریقه وه هغه یې سره وکړله لکه پلاستیک دی راتاو کې په طریقه باندې او هغه لرګی دریاب ته واچو او دا ویل یا الله تعالی هغه پلانی مؤمن مسلمان په ما باندې اعتماد کړو او الله تعالی زمانه هغه شهید غوښته گواه کون کې رانه غوښته نو ما ته دا ویل چې کفا بالله شهیدا الله تعالی گواه دی بس دغه پوره دی الله تعالی هغه بیا په ما باندې اعتماد ونه کو زمانه بیا کفیل غوښته نو ما ته کفا بالله کفیلا الله تعالی ته مې ته بزی مورې کې ورکړی الله تعالی دا روپۍ هغه ته ورساو دریاب ته لرګي ورواچو اوس بل طرف ته سړی خو انتظار کوي کنه درې غټ دریاب نه وله جدا شوی لرګی لاړ لاړ په غولې کې ورغی او سړی د ولې په غاړه باندې ولاړ دی ویا سیم جمع د لرګی راواخله بخارۍ به پې ګرم کو کله چې لرګی راواغیسته په هغې کې هغه کم څه پلسټیکونه ملسټیکونه پکې دننه پراته وو چې په دې کې څه شی دی اوس هغه چې کولاو که زر روپۍ دي پای کې کور ته روان شو ولاړ په دې کې کله هغه مسلمان ته کشتۍ میلاو شول او کشتۍ ته وخوتو سور شو راورسېد دغه سړي خواله دغه ټوله خبره یې ورته وکړله نو بیا ول هغه روپۍ ورکولې هغه ته خو یقیني معلوم نه و چې دا به رسېدلی که نه نو هغه ورته ویې تا خو ما ته سره لیږلي نه دي وای زه په خپل وخت باندې دریاب غاړې ته راغلم لیکن کشته موجود نه وه نو ما بیا دغه طریقه وکړله بیا بالکل هغه روپۍ ماته میلاو شوي دي په ان امنه بعضکم بعضا نو که اعتماد وکړي بعضې ستاسو نه بعضا په بعضې نورو باندې فلیؤدي الذي اؤتمن امانته نو ادا دي کې هغه کس چې اعتماد شوی دی په هغه باندې ډېر خلک په اعتماد کې هم کار کوي خو الله تعالی وایي امانته وګوره دا امانت دی او په امانت کې څوک خیانت کوي نو هغه بیا منافق دی هغه خو مسلمان نه صحیح ولیتق الله بیا احکام بیان شول کنه عمومی د قران قانون داره چې کله احکام بیان شي دغه نورست الله تعالی وي د الله تعالی نه ویریږي نو د الله نه یره په دغه ځای کې دی یعنی تعمیل د احکام وکي د الله تعالی د خبره اومنه پرې رب به چې تاسو رب دی او پر رب به کې تاسو ته ما بار بار د نقطه ویله رب به یعنی الله تعالی په دغه خپل احکام سره ساس تربیت کیا نو دا دو تربیتونه دي د الله تعالی یو د الله تعالی طرف نه د بندګانو تربیت دی ماشوم دی لوی کا ځوان کا بډای کا کپړې ولور کا خوراک کا کور کا یو تربیت داره دویم د دا الله تعالی طرف نه تربیت دی پر علیګلو د پیغمبرانو سره او پر علیګلو د کتابونو سره پر علیګلو د خپل احکام سره نو دې کې در ربهو په کله چې احکام مسائل لاشي او په هغه کې لفظ د رب راشي یا مسله توحید بیان شي مسله د حاکمیت بیان شي نو الته کې د تربیت معنی دا ده الله تعالی ستاسو تربیت کوي په احکام باندې په مسائل باندې نو تربیت د الله تعالی قبول کوي ځان کې دغه دین نه والی ولا تکتمو شهادت او مپټوي گواهی لره او مې یکتمها چا چې پټک له گواهی په انه آثم قلبه نو رضز له ګناګار شو فانه آثم قلبه شهادت دا علم دی او د علم محل غزله دی او دغه سي کتمان هم د زړه سره تعلق ساتي نو چې زړه دی ګناګار شو نو ټول اندامونو کې ګنا ورننه وتله ځکه د الله تعالی پیغمبر وی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې هغه برابر شي نو ټول بدن به برابر شي و اذا فسدت فسد الجسد كله او کله چې هغه خراب شوه نو ټول بدن دغه سره خرابيږي الا وهي القلب نو په ځله کې د هم علم موجود دی د علم محل هغه ځله دی د کتمان محل هم ځله دی نو چې دغه د پټه کړلو ټول زړه دی ګناهګار شو نو چې زړه دی ګناهګار شو نو بیا د هغې سره ټول بدن هم ګناهګارېږي والله بما تعملون علیم الله تعالی په هغه عملونو باندې تاسو کوئ علیم پوه دی الله تعالی په هر څه باندې پوهېږي په دې آیات کې شپږ مسایل معلوم شول یو جواز د تجارت په سفر کې په سفر باندې رواني تجارت صحیح دی دویم مسله جواز د عقد د رهن کتاب الرهن د فقه په کتابونو کې مستقل دغه بابونه یې دره پاره نو د رهن د غاڼې مسله بل پرهن کې قبض شرط دی پرهان مقبوزه مقبوزه تن نه معلومی څلورم مسله قرض په حکم د امانت کې دی نو چا چې په قرض کې اخو دی خو که دا داسې ده لکه په امانت کې چې خیانت کړی پنځم مسله ادا کول د امانت فرض او واجب دی فل یؤدی الذی اؤتمن امانته امانت ادا کول حقدار دغه ته دا سری فرض دی او لازم دی شپږمه مسله شهادت پټول ګناه کبیره ده و من یکتمها فانه آثم قلبه زړه دی په دی باندې ګناهګار شو په دی باندې تباہ و برباد شول